المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سلام جدا موسى عليه السلام بيان حضور پاک ته او د قوم د عبرت او د نصیحت لپاره خدای پاک د یو دوه پیغمبرانو واقعاتو ته اشاره کوي او بیا خصوصا پکې د یو دا داود او سلیمان علیهم السلام د موسی علیه السلام نه پس چې څومره پیغمبران راغلي تقریبا څلور زره د هغې شمېره یادېږي او دې څلور واړو هزارو پیغمبرانو یا عیسی علیہ السلام مشهور دی چې هغه اخیری دی د بنی اسرائیل او اخیری پیغمبر عیسی علیہ السلام او اول موسی علیہ السلام دنیا کې تقریبا څلور زره دنیا کې څلور زره کې مشهور داوود او سليمان علیه السلام دي تر خپل احسان کړو چې هغه نور پیغمبرانو سره نه ادا چې دا نور تش پیغمبران دی بادشاهان نور پیغمبران یاوا زم دا چې بادشاهی هم ناشتا نو دا چې بادشاهی خدای تعالی ورکړی دا نو ورکړی داود علیہ السلام بچه سنا صفت پی دی مارغان و غرن و ورکرانه او سلیمان علیہ السلام لبه خدای دا چې بادشاهی ورکړه چې تخ دی په هوا کې روان دا د مارغانو په ژبو کېدل د حیواناتو د مارغانو د سلیمان علیه السلام بادشي به په مارغانو حیواناتو ځناورو او د دې ټولو په ژبو هم کېده داسې ناشنا بادشي دی دی د ټول مسخر او پاغي آبادې کړې او بیا د دویشتمه پاره کې راشي چې وفات شو نو لښته یې ځان ته دلته ودرولی نو د عبادت په وخت کې وفات ډېر لښته یې ډېره موده پس چې راوغورځېده وینه پسې لګیا شي نو دوی راوغورځېده خښ شي په بیت المقدس بیت المقدس ته دواړو پایتخت داود علیه السلام لوی زیارت دی په بیت المقدس کې هغه د هغه جماعت نه بهر دی ښار کې دی لوی ګمبد دی او سلیمان علیه السلام په جماعت په احاطه کې دننه دی چې کوم ته مسجد اقصا وایي او مبارک جماعت کې حضور ته بار تللی او قبله و د مسلمانانو د هغه قبر دننه دی او د داود علیه السلام ښار کې د دې دواړو واقعاتو ته خدای پاک اشاره کوي ولقد آتینا داود و سلیمان علما موږ ورکړو داود او سلیمان ته علم دا ټول نعمتونو په مقابله کې علم ډېر لوی نعمت چې سړي له ډېرې خزانې او موټرې او بنګلې راشي نو دی د صحیح عقیدې او صحیح عمل او اخلاقو نه نه خبر دا اسم نعمت د ټولو بادشاہ په مقابله کې خدای علم یا علم داسې علم دی چې هم د نبوت علم هم د بادشاہ علم ورکړو موږ دې دواړو ته علم وقانا او دې دواړو به شکر ادا کوو په دې وی بوي الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سنا صفت خړېږي هغه ذات لره چې موږ له عزت او بهتري راکړې ده په ډېرو مؤمنانو په ډېرو نه غوره کړي یو بیا وارثه سلیمان داود جانشین شو سلیمان د داود داود علیه السلام وفات شو نور لس شلو پورې د زامنو ذکر دی دی پکې د ټولو نه زیات هوښیار د نهو کالو عمر کې بادشاه شوی او د پنځوسو کالو عمر کې تقریبا وفات نوجوان د حضور پاک نه تقریبا اوولس سوه کاله مخکې تېر شوي دي وورث سليمان داوود جانشین شو سليمان د داوود وقال او وی یا ایها الناس اے خلق علمنا منطق الطير مونږ ته خودل شوی دی چې به د مارغان ځان یادې تعبیر ځان نه په جمع سره کوي د بادشاہ نو خطاب وی په جمع یوازې د مارغانو نه د حیواناتو د چینجو د میګو ځکه اوس د میګو ذکر مارغان ډېرو ورسره به ګرځېدل نو هغه یاد نو علمنا منطق الطیر مونږ ته ښودلی شوی دی خبرې د مارغان وأوتينا من كل شيء مونږ ته راکړی شوی دی هر مناسب شی چې کوم د بادشاہ سره مناسب تخت او ملک باغونه ځمکې ان هذا لهو الفضل المبين بشک دا ډیر لوی فضل دی څرګند چې په موږ پرې کړی خدای دا هغه یو واقعا نعمت اشاره کوي وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس راجم کړی شو سليمان ته لخر دا هر قسمه لخر پیریان انسان ور مارغان فهم یوزعون دی به ډلې ډلې کړی شو جماعتونه به جوړ کړی شو د دې که روان به مو او مخته ته به وي لږ ایسار شئ دومره ډېر وو فهمو ځعون دوی به تقسیم کړی شو ډلې ډلې به کړی شو انتظام به د دوی کړی شو دومره لښکر یې وي انسانان بنیاد پیریان مارغان حتی یو ځل داسې وشوه اذا اتوا علی واد النمل یو ځل سره د دې لښکرو نه روان وي پیدل ورغې په واد النمل په خور د میګو دا واد النمل طائف سره نږدې دی تر د دې علاقې ته په تخ راغلی او بیا کوشي وي نو په ځمکه روان قالت نملة اوی یومیږي باقي خپل قوم ته یا خو تزمه کړي لکه چې هغه مشر میږي خپل قوم ته وایي څو تنه نه چې خړا نه شي یې تخ په هوا کې د دنیا ممکن نه چې تخ کې دی مو چې خړا نه کې میږي به خيار شي فتبسم ضواحكا من قولها مسکی شو په خندا د دې میږي په وینا هغه ته څه نه ویل وقال او خدای ته وای رب اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی خدای توفیق راکې چې زه شکر وباسم ستاسو د لوی انعام چې تا په ما کړی مارغان او حیوانات خبرو باندې زه پیږم نامیږي په خبرو پیش نو د خدای شکر یې ادا کړ چې خدای استا شو څومره چې خدای پاک سره له نعمت ورکی دی دې په شکر ادا کړ ځان دی وې د دې لایق نه دا د خدای احسان وعلى والدي فما بمحسان كرده وزما فما اسلام ترا باندې رحم وکړي او په نیکانو کې مې داخل څومره د عاجزې سوال دی او څومره عظیم پیغمبر دی او څومره لوی انکساري کوي ځکه چې څومره ډېر لوی وي هغه کې تواضع او عاجزي ډېره دا چې تواضع نه کړي دا لوی نه چې خدای وچاله صفت کمال ورکړي او تواضع وکړي خدای د دوی یو واقع نور خبره یې ذکر کړې نه ده نیږي دا چې بعضې قصو قصې وي تفاسیر وکړي دا حضور پاک نه نه دي نقل او نه د صحابو هسې د میږي متعلق دي کې کتابونه د میږي بې اندازې هوښیار سي ټول عمر د جیمې لپاره خرچه دننه کوي خدای د پوزې تا خو دومره ورکړی دی شامه چې ستاسو په بکس کې مټۍ پرته یا غوښه المانۍ کې ته به د خپل کوټه کې ګرځې ټول ورځ او معلومه به نه کړې او چې ګورې په تکه توره شپه کې به د مېږو ورته یو لوی قطار شي یعنی دا مونږ په مې دومره غټې دي چې یو سپې مو کې شپې ته ورم نه کیږي دا یو مې کې طاقت نه لري نه کې چې وي با نو بل نه کوي سوري ته مهار دانا ماته امر دې ماته ځکه چې دا ناروغ یا غد د وشنه کیږي دې چې څومره ذخیره جمع کوي دې بدانه ماته ځان خدای پاک دې غلام الحد ته دا طاقت ورکړي چې دې ځمکه کې سیزلي که تاسو ملاقات ځای کولې ده دې دې کابل کې ګرځي دا کابل وېښته مخو کاږي او لاندې چینجي راوباسي دې چینجي خوري او دې کابل په وېښ دغه معلومه چې دلته وګورئ نشته زه سليمان عليه السلام پیریان ته کم دو باسي راځي وو وو نو دغه ضرورت ته مولا سرجت نشته دې سینه دې تاسو ته مهانی علا ورن هند هند زوری مهینم هند هند اما کسی چلا ورلوی نیکه راته پیش کړي او خپل عذر معقول که څه معقول عذر یې پیش کړو خو نه که نه یا به اعلان کړم وبه یې کړو یوه مشوره ورکړم هغه بادشاه په خبرو کې بنو بي اجازه ته ولېږله کوم څوروي چې سړي ساتلي هغه له سزا ورکولي شي مناسب زیات نه او چې کوم ساروی دې نه دی ساتلی دا ځنګلي هغه د ښکار ته نه شي ورځلی هسې یو مارغه ویشتل بند یو کارغی ولید داسې کارونه یو ګرګوسل ولید یو ځل چې ولوالی دې په نیت یې له ښکاري ناجا ویلا سليمان عليه السلام له تفوس نه بغیر کړل